مولوي صاحب د کاروان له کوڅې نه عبدالاحد لیکي چې د مسلمان او کافر ترمنځ لویه جلا کوونکې نښه کومه او که یو سړی تل مونځ نه کوي دا کافر کېدی شي او که نه که محترم مولوي صاحب په دې باره کې معلومات راکړي حضراتو هغه لومسانه علامه فارقه په مابین کې د مسلمان او د کافر لمونځ دی حتی که حضرت خیر البشر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم ته یو څوک راغی طلب د یو غلام یې جنډي کاوه نو علیه السلام یو مرید ته اشاره وکړل هغه بوزه د ځان سره هغه مسلمان دی مؤمن دی ولې علما ولې دی چې لمونځ یې کاوه او من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر دې باب کې ډېر احادیث مقدسه راغلي دي چې که چا لمونځ عمدن پرې شو هغه کافر شو ولو که حدیث مقدس تعویلات لري یعنی عقیده د لمانځه پرې چې خو مراد یې ده لکن ظاهر د نصوصو چې صحابه کرامو به په یو عمل سړی کافر باله ما ورده تاریخ صلات بل څه کې نه دی بللی یعنی حکم د کافر نه دی باندې سوی نو که یو سړی وي دی د الله عقیده د لمانځه نه لري هغه سړی کافر دی مسلمان نه دی او که عقیده ولري یو وخت کې دی لمونځ پرېږدي پرځن نه وکړي او ځان مختوري بولي دا سړی فاسق و فاجر بله کېږي اما کافر نه بله کېږي دغه سړی چې د ابد دپاره لمونځ نه کوي حضراتو که چېرې رښتیا د عقیده درلوده عقیده د فرضیت یې درلوده او ځان ورته بد معلومېدی ځان یې فاسق و فاجر باله نو د ایمان د اسلام د دایرې نه دی وتلی ګناهګاره چې پر څو دی لکن دا ټول مدن یې په ذمه کې دین دی هغه کور دی هغه به دی راګرځي او که داسې اندازې ته رسېدلی چې په لمانځه بات نه کوي دی حلال ګڼي دا وجود د صلات و عدم پرده علی سواوي چې وکړي چې نه وکړي نه مثلا هغه کول ثواب بولی نه پرې ښول ګناه بولی نو دا مرتد بل کېږي دا کافر بل کېږي دا سړی نو د ابد دپاره جهنمي دی نعوذ بالله من جميع انواع الكفر والصلاه